د څو جمعو نه مسلسل تاسې خدمت کې په سورة الفاتحې په دې آیاتونو باندې مختصر طور تشریح تاسې خدمت کې عرض کېږي لګیا ده. په الرحمن الرحیم کې اثبات عقیده رسالت او په مالک یوم الدین کې اثبات د عقیده اخرت کله چې دا درې آیاتونه مبارکه وویل شول دهغې تشریح وشوله نو انسان زړه کې دا خبره رااله چې الله جل جلاله واحد لا شریک ده پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا غیخ کله خایستا پیغمبر او دا پته ولګېده چې دا دنیا دارالعمل دی او اخرت هغه د جزا والا کور دی. نو خود به خود انسان فطري طور سره عقلي طور سره به اقرار د دې کوي چې ایاک نعبد چې خاص تاله مونږ عبادت کوو ځکه د عبادت شوق د بندګي شوق هغه زمون فطرت ومنل هغه زمون عقل ومنل فلهذا اياك نعبد خاص تعلم الله عبادت اوس عبادت کې ډېری خبرې نه بنده وایي چې د عبادت مطلب دا ده ته چې الله حلال بللی دي ازب حلال بولم عمل کې به راړم ته چې الله حرام بللی دي اب زه حرام بولم ځان ورنه بچو الله جل جلاله په مونږ باندې عبادات فرض کړي او یا کنا عبادت کې مونږ وعده کو اي الله کله چې د مانځ ټایم وي پنځه وخت مونږ په ما فرض دی او د یا کنا عبادت په صورت کې سما امتحان د مانځ په صورت کې اخستل کیږي زبر مانځ لازم او که د رمضان روژه راشي نو د رمضان په روژې کې به زه ای الله په اخلاص او محبت او شوق سره دا هسې مشال عبارت د رمضان د روزې دا فریضه به ادا کوم د کما سوي لري ایاکا نعم دغه شان ته چې کله الله جل جلاله مال مال راک او زه یې مالدار کړم، حلال رزق یې راته راکړ، نو د حلال رزق سره فریضه زکات دا تړلې ده، فلهذا زه به دا زکات هم ادا کوم او الله جل جلاله لپاره به یې ادا کوم. چې الله تا ما باندې احسان کړی ده، مالدار دې کړم، غني دې کړم، فلهذا زه به دا فريضه د زکات ادا کوم. د حج والا موسم راغی او حج په ما باندې فرض وي، نو زه به دا حج په ډېر اخلاص او محبت دا د عشق والا عبادت دا به زه ډېر شوق سره ګناهو نه به ځان بچ کو کوم قسم ګناه وي چې په هغې الله او د الله ښکلی پیغمبر صلی الله علیه وسلم خفه کېږي او ګناه به سره دروغ به نه وي دروغ غیبت به نه کوم بهتان تهمت به چا پسې نه وایم چغلي به نه کوم حسد به نه کوم د ګناهونو به ځان بچ کړم سود به نه کوم رشوت به نه اله څه څونه ګناهونه دي د دې نه به ځان بچ کړم اوس په دې وخت کې د یو مسلمان او د یو مؤمن سره دا فکر پیدا شي چې په ما دونه درنې درنې او غټې غټې ذمه واریانې د الله جل جلاله طرف نه عائد شولې او ذمه وارانې راباندې راغللې او ما اقرار وکړو ومې منل اوس خو د عمل میدان ده میدان کارزار دی زندګي به تېروم نو دا خو ډېر مشکل څه قسمه مشکل وي درته عباداتو کې تا ته مشکل وي ما ته ورته منډه کړه ما نه مدد وغواړه چې ته زما د عبدیت اقرار دی وکړه ایاک نعبدو دی وویل الله ډیر غیرتی ذات ده زبتا قدم په قدم چې کلم تا ته مشکل پیدا کیږي چې موږ دا اقرار کوو په مانځه کې ولاړ یو زموږ د منځونو خاصي محال دا ده روی در محراب دل در گاو خر این چنین تسبیح کئی دارت اثر حضرت تانوی رحم اللہ فرمائی این چنین تسبیح نیز دارت اثر دیم اثر یو خلیکن زړه خو زړه ده نو عبدیت څه ته عبادت څه لوي د عبادت څه معنا ده او ستا د غلامي په مقابل کې د د غیر غلامي مونږ تکراو ای یا کنا مونږ ستا غلامان مونږ ستا بندګان د مخلوق غلام مونږ نه یو د خالق غلام ولی ما ته وایي سړی غلام د هغه چا جوړېږي چې په هغې کې کمالات وي، هغې کې لوی لوی صفات وي. الله جل جلاله کې لوی نه لوی صفت دا دی چې دا خالق دی. الله جل جلاله کې لوی نه لوی صفت دا دی چې دا مالک دی. نو خالق زموږ الله دی، مالک زموږ الله دی، پروردګار رب العالمین الله ده، معبود الله ده. اوهو! چې الله خالق هم ده، الله مالک هم ده، الله رازق هم ده، الله معبود هم ده، الله رب العالمین هم ده، د دې تقاضا دا ده چې انسان باید د الله صحیح په حقیقي معنو سره غلام جوړ شي او د خپلې غلامي امتحان ورکړي. د غلامي امتحان دا دی چې د الله احکام ومني، د پیغمبر علیه الصلوة والسلام تعلیمات عمل کې راړي او د ګناهونو نه ځان وژغوري. د الله او د هغه د ښکلي پیغمبر د مخالفت نه، د نافرماني نه ځان وژغوري. ځکه دونه لوی الله هغه قابل دری دی چې د هغه اطاعت وشي. واجب الاطاعت، لازم الاطاعت، فرمانبرداري سره د الله شان مناسب ده، د خالق شان مناسب ده، د مالک شان مناسب ده، د معبود شان مناسب ده، هغه د رازق شان مناسب ده، بنده به څه وي؟ ایاک نعبد، ای الله مونږ خاص تاله عبادت کوو، تا بندګي کوو. باقی ټول ټول غلامیان ښکالي باقی ټول اطاعتونه فرمانبردارۍ مو پرېښوده الله جل جلاله خپل پیغمبر رسول الله مبارک فرمایي سو سیر شاد مبارک فرمایي لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق که سړی د مخلوق څونه اطاعت او فرمانبرداري کوي نو دا په حقیقت کې د الله نافرماني ایاک نعبد خاص مونږ تا له عبادت کوو تا غلامی کوو تا حکم منو که ستا د حکم مخالف څونه طاقتور زورور وي د هغې خبره مونږ نه منو که ډېر لوی سربراه مملکت بادشاه وي اقتدار والی زما عزیز او قریب وي، پلار وي، مور وي، رشته دار وي، بچي وي، د هغې خبره زه نه منم. د هغې اطاعت ستا په مخالفت کې چېرته هم نه کوم. ایاک نعبد د دې مطلب دغه پیغمبر علیه السلام مبارک موږ ته ارشاد فرمایي چې تاسو باندې څوک امیر مقرر شي مشر نو تاسو د هغې اطاعت کوئ د هغې خبره منئ د اطاعت امیر په اسلام کې یو ډېره لویه فلسفه ده خیر دا خو بیا بله موضوع ده د امیر اطاعت د هغې خبره منئ خو لیکن دا نه ده چې آمر څنګه تا ته حکم کوي اب منی کلم چې تا ته امیر د الله جل جلاله او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام او د شریعت احکام برابر حکم کی هغه کې اطاعت کې او که د هغې خلاف حکم یې درته وکړل ته به ووایې ما الله سره معاهده کړې ده، ما الله سره اشنایي اچولې ده، الله له محبت معامله مې اچولې ده په ایاک نعبد کې. دا ولا خبره ده. پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایي چې یو مسلمان بیبي بی هغه د خپل شوهر او د خپل خاوند خبره دي مني، د هغې اطاعت دي کوي. حديث مبارک کي راځي، که د الله جل جلاله نه سوا بل چا له سجده جائزه وي، نو ما به د ښځو له حکم کړی وي چې خپلو خاوندانو له سجده وکړي. خو لیکن د الله جل جلاله نه سوا بل چا له سجده جائزه نه ده حرامه ده نو ځکه دا حکم نه کوو اوس دا ضروري نه ده چې یو خاوند یو مسلمان مؤمن بیبي له خلاف شریعت حکم کوي او دا مسلمانه بیبي خامخا د هغې حکم مني داسې نه ده نا جائز خبرو کې به اطاعت کوي او نا جائز خبرو کې به مخالفت کوي اياک نعبد خاص تعالی موږ عبادت کوو احادیث مبارکه وکړه راځي چې تاسو د خپل والدینو احترام کوئ د هغه اطاعت کوئ د هغه خبره منئ خو لیکن دا نه چې تا ته والدین په څه باندې حکم کوي که هغه د شریعت خلاف وي هم که د الله او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم د احکامو د حکمونو خلاف وي هم ته به یې منې نه په دې وخت کې د الله حکم دا دی چې مخالفت وکړه د والدین خو چې کله اسلام راړل مور ور باندې خبره شو چې زما بچي اسلام راړل مسلمان شوی دی د الله جل جلاله او د هغه د خپل پیغمبر د غلامی توق غار کې اچولې ده د الله او د الله د رسول عاشق جوړ شوی ده طالب د جنت جوړ شوی ده بیزار د جهنم نه جوړ شوی ده د الله په پارټۍ کې داخل شوی ده د شیطان د پارټۍ نه اوتې ده نو مور څه ورته وایي د وړي ادب احترام کوو مړی ورته راړ او بوی ولا راړ مور ورته وایي څار زبا وبنسکم زبا قران نکو څو پرې ته په محمد باندې بیا کافر شوی نه اعوذ بالله من ذلک څو پورې طالب د پیغمبر د شریعت د پیغمبر علی السلام او د الله د غلامی د اعزاز دی په ذلت نه بدل کړي څو پرې زه وب نسکم وجه سره زه به وب نسکم خوراک بنکم د هغه نه به زه مړ شم او بیا به تا والا قبیله، تا خپلوان، تا دوستان وایي چې ساعت د وجې نه، د ساعت د اسلام د وجې نه مور مړه شوله مور، نو خلک به درله پېغور در کوي، پېغور. اوس تاسو ګورئ حضرت سعد بن ابي وقاص رضي الله تعالی عنه پېغور له کتلي که د خدای حکم له کتلي تاسو ګورئ هغه څه ورته وایي مور یې اوس که ډېرې زارۍ ورته کوي، مینه په ورته کوي، سماجت ورته کوي، مورې اوبه وڅښه، مور وایي نه اوبه نه څښم، دی ورته وایي ته یوه خبره واوره، د الله جل جلاله عشق او د پیغمبر علیه السلام عشق او محبت زما زړه نه کوز شوی ده، او هغې زما زړه کې ځای نیولی ده، د هغې د محبت په مقابل کې، د الله او د الله د رسول د غلامي په مقابل کې، که ته سل ځله مړه شې او سل ځله ژوندی شې، دا د خیال نه وباسه چې زه به په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او د الله په دین باندې کافر کېږم. اس کې وېس کې پینس کې وخت بعضی روایتو کې راځي چې دا چند صحابه نبی رسول الله مبارک تلاړ چې زموږ والدین خوراک او اسکاک نه کوي او په یو مشکل کې گرفتار شوی والدین پیغمبر علیہ السلام مبارک ورته ارشاد فرمایي چې الله جل جلاله فرمایي ووصينا الانسان بوالديه حسنا الله وی ما حکم کړی دا امر می کړی دا انسان له مسلمان له مؤمن له چې دا بل خپل والدینو سره احسان کوي خدمت به کوي ادب به یې کوي، بده خبره به نه ورته کوي، ضرر به نه ورته رسوي. وصینا الانسان بوالدیه حسنا، احسان ورسره کوي، ښېګڼه ورسره کوي. خو لیکن د والدینو د احسان او د ښېګړې الله جل جلاله یو حد مقرر کړی دی، یو حد دی فرمائی وصینا الانسان بوالدیه حسنا ان جاهداک لتشرک بی فلا تطعهما مالې سره کوم علم د مخکې آیات دا ترا فرمایي ما انسان له حکم کړي چې دا والدینو سره خېټړه کوي خدمت کوي بده خبره مورته کوي کنځلې مورته کوي اگر که مشرک ولې نه اگر که کافر ولې نه خو لیکن که د والدینو خبره دې حد ته ورسېده چې ته کافر کولې کافر کولې او ته مشرک کولې او تا ته په ګناه باندې حکم کولو او دې کوشش یې بیا کړی و بیا ته فلا تطعهما هغې دواړو خبره مه منه بیا هغې وخت کې دا ووایه چې نه نه مورې، نه نه پلاره، زه د الله غلام یم، زه د رسول الله مبارک غلام یم، فلهذا ستا حکم د الله او د الله د پیغمبر د حکم مخالف دی. پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایي، تر څو پورې یو مسلمان پوره مؤمن نه شي کېدلی، تر څو پورې چې زه د والدینو، د مور او پلار، د اولاد نه ورته محبوب نه یم، ورته ګران نه یم، په دې دې کې به پته لګېږي که چېرته تا د الله او د الله د رسول خبره ومنله، د اولاد او د ښځې خبره دې پرېښودله، د مور خبره دې پرېښودله، یقیني ته مؤمن یې، تا د الله او د الله د رسول سره محبت ته او ته د ایاک نعبد بهترین مصداق یې، مصداق. اوس مونږ ټول